لانتم اشد رهبه فی صدورهم من الله د مخ کې د دې آیاتونو سره متعلق خبره ده مخ کې الم تر ال الذین نافقوا کوم دا خبره ذکر شوه چې دا منافقان دغه بنو نذیر د اهل کتاب ته وای کتا سوزه نو موږ بم د سره د مدینه نو او تاسو بارکه موږ د هیڅ خبره نه منو او کتا سو سره جنگ کوي نبی له سلام د د ملګری نو موږ بس تاسو امداد کو بر رجال وسلا سړو سره وسله سره الله پرمایل دی دروغ جن دی او بیا دویم آیات کې ورپسې وجه بیان کړی و کچری دیو خپل شي د يهود د بنی نذیر نو لا یخرجون و ما هم دی ور سره نوځي د وطن نه د مدینې نه او کدی سره جنگ وشي نو دی امداد نه کې او که بل فرض امداد او کې نو دی به تختی را منافقان شاب اړي او بیا به د دې منافقانو امداد نشي نن وجه بیانې الله جل جلاله وجه بیانې چې دی ولې داسې کوي چې دی هغه سره هیڅ کلم مرګتیا نه کوي خو صرف دروغ وته یو تاسو په مقابله کې هغه ټیټ کوي لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله خامخا یقینا تاسو چې اے مسلمانانو تسلی د مؤمنانو ته زجر د منافقانو ته اشد رهبتن ډیر مضبوط یې په اعتبار د یری فی صدورهم پسینو د دی کې من الله د یره د الله د دې په سینو کې د الله دومره یره نشته څومره چې اے مسلمانانو د دې منافقانو په زړونو کې ستاسو نه یره پرته دا مطلب د جملې اوجه داغه یو تفسیر ذکر کړی د ازر التفاسیر چې وجه دا ده چې الله جل جلاله خو جلد نیول نه کوي مهلت ورګي او مسلمانان که د دې په نپاک باندې خبر شي نو به په قانون جاری کوي چې من بدل دینه فقتلوه چا چې خپل دین بدل کنه د قتل کې نو کدی خکارت او رغی سره کیږي او ظاهری لسانی او د جبه وال ایمان پریدي نو مؤمنان به قتل کوي ډایرک ځکه مرتدین شو اسه خو کلمه وی ځان مسلمان حساب او چې کله ظاهری کلمه هم پرې خود نو بیا هوګویا کې مرتد شو نو بیا به مسلمانان قتلې الله پرمای چې دا الله نه دومره نه یریږي سمره چې د دوی په سینو په زړونو کې ستاسو نه یې رپرته دا اوم دا منافقان دا نفاق هم زکه د یری د وجه اختیار کړو ځکه چې کافر سره خو جنگ دی یا به ټیکس ورکي یا به مسلمانیږي او یا دا د چې یا به جنگ ته تیاری نو دی ظاهری کې کلمه دې لپاره ویلې و چې موږ سره جنگ جدالوم نکېږي او بل دې مسلمانانو د توري نه بم بچي بل غنیمت وغیرہ براتم ملاويږي خو د مسلمانانو سره بغض د دې وجه به د کافرانو سره راز باز زیات ساتو او ظاهر کې به کلمه وي الله فرمای لا انتم اشد رهبه تاسو ډیر مضبوط یې په اعتبار د یری پسینو د دې کې د یری د الله نه ذالک الله وی دا د دې وجه بانهم قوم چې یقینا د منافقان د مخلوق نه د یره زکه دا بانهم قوم لا يفقهون دا داسې یو قوم دی چې دوی نه پوهیږي دیوالونو په اخاطه کړي بالکل کلای نو دا غي شاته د مګوله مولا ضروري جنگ بګي او دا نن هم د دې حالت ته چې دې جنگي کې نو دا ټینکونو کې ناز دي راوزی تینا و بادو مبادو مسکی ودرولی مجاهدین و پسیزان رسی او وجنی یار دنن ندری میشتی مخ کې زور پورې ټینکونه غوي وشتي آبادو کې ورپسې ګرځي بس لګر اخکار او وجنی دی کې ير او خوب سیوا ده نو د دې وجنه د دې اپریشن چې کو دوی مدرې مرز د جنین علاقه وته وي نو هغه کې هغه دا کارو کو چې تنگو تنگو غلو کې پیدل نو ویشتل پاږي کې نو کرا ګوزي کې نو یری کې مصیبت ته او ګاډي کې زینو مصیبت ته نو چې ته آباده کې چې ته بلډینګ کې الله وی دی کې یره سیوا دی تاسو سره جنگ نشي کولای او کوي نو دغه چې ته آبادو مبادو کې چې مضبوط ځای چې دوی ته مورچه جوړه یا دای چې دیوالونو میوالونو شاته باس هم بینهم شدید الله وی د دوی مسکم چې ده هغه جنگ ډیر مضبوط دی خپل مسکه مضبوط جنگ دی اختلاف دی په خپل مسکه د دې يهوديانو باسهم قتالهم جنگ د دې په خپل مابین کې شدید سخت نه اختلافات دي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الله وي ته بدی باندې ګمان کې بدی يهوديانو باندې جميعا چې دي مجتمعين دي راجم دي ظاهر کې بده دي ته ګوري چې دوی بس یو موټی دي ظاهرا به یو موټی ښکاری د مسلمانانو په مقابله کې په عداوت او په دشمنی کې ظاهر چې وته ګور انت به دا یو موټی الله پرمای وقلوبهم شتى خو یو ځکه نه دي چې یواله په اعتبار د زړه په کار د زړونه چې دی الله یو متفرق دي زړونه څوک جنگ غواړي څوک تخت غواړي څوک کوئی جنگ کو څوک کوئی جنگ نه کو انو زړونه چې دی الله یو مختلف دي دا یاد ساته چې اجتماعیت دا په اعتبار د زړه راځي دوه کسان به یو مجلس کې ناس دي خدا یو ځای نه دي چې کله زړونه یو ځای نه محبت دا په اعتبار د بدن نه دی چې یو ځای ناشتي اتفاق دا په اعتبار د بدن نه دی چې یو مجلس کې ناشتي اتحاد دا په اعتبار د بدن نه دا په اعتبار د زړه دی چې زړونه یو ویني یو به الته بل با سعودي کې یو به دوبای کې یو بل سره امراضي محبت او د یو بل امداد او نصرت دا به چې زړونه یو اجزلونه یو نی نو یو کلی کې به یو کور کې به خود یو یو دیوال باندې به او د یو بل خبر او خیر خبر بنالي ولې زړونه جدای الله پرمې ظاهر کې چې ته ګورې نو یو موټی ښکاری خدا ظاهری خبره ده حقیقت ته چې وګوره چې په کوم شی باندې اتفاق راځي محبت راځي باغې باندې یو بل سره الفت او جوړ راځي دشمن مخ کې داغه د وجې سره ودرېږي نو هغه زړه ده او الله تعالی فرمای زلونه هغه د دې یو نه دی متفرق دی جدا جدا دی ولی الله اذا کما کل لذلك بانهم قوم لا يعقلون زکه دا داسې دا قوم دی دا يهود او منافقان دا داسې قوم دی لا يعقلون چې دی کما کل عقل پکې نشته خبره ته هغه ته سوچ هغه نه کوي ځان نه پوي خو صحیح خبره ده دا الله پرمای دا يهود د بني نذیر د دې مثال د هغه کسانو دی چې الذين من قبلهم د دین وړاندې نو بعضو وړاندې کې امم سابقه لیکلي نور امتونه او بعضو لیکلي من قبلهم د دین وړاندې د دې بل کلی قبيله وبنو کې نه کا هغه هم نبی له صلوات و سلام سره عهد مات کو سم مخالفت وکړو نبی له صلوات و سلام هغه هم جلا وطن نو د دې مثال ما غره چې عهد مات کنه جلا وطن نبی له صلوات و سلام دی عهد مات کو محاصره وکړه چې څنګه غي جلا وطن کړیو دی هم سکلو جلا وطن او یاد دې مثلهم کمثل الذين من قبلهم د دې مثال او صفت پشان د هغه مشرکانو دي چې هغه بدر کې والو خوړل نو دی بم ول اخري دی بم د الله جل جلاله سزا او عذاب اخري څنګه چې هغه سزا خوړه نو دیوم عهد مات کو نو سزا یې خوړه او بازه هغه مثال ما قبل امتونو سره کم مثالهم کمثل الذين د دې مثال پشان د هغه امتونو سابقه او د چې د دین وړاندې تیر شوی دي چې هغه هم نافرمانه کړی وي او د حق مخالفت کړو هغه الله تعالی نست نابود کړي دی بم نست نابود شي دی بم تباشي دی دا غي پشان دي قریبا نږدې د دې ټکی نه پته لګی چې دینه مراد د دې قبيله د بنو کې نه کاعد یا مشرکان دي قریبا لفظ چې د دینه وړاندې دي قریبا نږدې زمانہ کې نږدې دي دوی ته نو ذاق وبال امرهم اغه سکل وبال امرهم سزا د خپل معاملې د دغه عهد ماتولو بنو کې نو کا ولهم عذاب الیم دا غي د پاره عذاب دردناک دی قمس کمثل الذين کمثل الشیطان اذ قال للانسان نکفر او الله جل جلاله دا د دوی دویم مثال ورکي چې د دوی د منافقانو خبره اوري نو د دوی او د منافقانو مثال دا سده لکه د شیطان او د شیطان متبع شیطان هم یو کس ته وی گمراه کنو چې ورمست کی او بیا گیری کی نو چې اخرت کې راشي نو شیطان وته وی زګوره پکې نه ما خبر ده تعالی د اور په منبر بکینی او بیان بو کې خلکو ته چې یار مام یو وعده کړی او الله مې یو وعده کړی الله خپل پوره کړو ما د خپل مخالفت وکړو وګوره دا زما کار نه دی کار دنیا کې تاسو ټول په خپل کړی دی ما سره په وسوسه چولې ده خبر ده اندراله نو ادا د دې مثال دی د دې منافقانو خبرې اوري چې موزه مونږ د سره یو مونږ جنگیګو خو چې کله عین مکراشي نو دا منافقان دی وته اسی دوکي ور کوي خودی به تن رستو کیږي څنګه چې شیطان سو گمراه کې او بیا تن شي رستو شي نو دا مان هم کې دي شي او د جنگ بدر په موقع باندې داسې شیو چې دی رامست کړو دی او سردار د قبيله په مشر په شکل باندې راغې د کاپیرانو سره هو چې دی رامست کړو جبريل عليه السلام ولید نو بس په شا باندې و تختی دی وې زد الله نه یریګم دروغ وته وې خو زاغه شوی نه مچ تاسو نه وینه او بس تختی دی نه نو الله پرمای دی د منافقانو د خبرې اوري د دې منافق مثال د شیطان دی د يهودي تیزی د پیغمبر مخالفت کې او په عین مکتی کې رست شي څنګه چې شیطان انسان گمراه کوي او چې کله مکرا شي نو بیا به دې شي رست شي نو الله پرمای مثلهم د دې مثال د منافقانو د يهوديانو چې دوی د منافقانو خبرې اوري کمثل الشیطان د دې مثال او صفت په شان د شیطان دی اذ قال للانسان چې شیطان انسان ته یو پر کفر وکا فلما کفر هر کله چې کفر کینو قال انی بری من زه د تا نسیمه ویدارم انی اخاف الله رب العالمین او زه یریګم د رب العالمین زه د الله نه یریږم فکان عاقبتهما انهما فی النار نو د انجام د دې دواړو د دې شیطان او د چې څوک گمراه کړي انهما فی النار دی په پور کې خالدین فی همیشه وي دي نو دا غرنګ دا منافق او يهودي دواړه بس کی دا منافقان د منی دي او دا يهود د بنی نذیر چې دا غي خبره اورینو دواړه به پور کې څنګه چې شیطان او داغه متبع به ور کی وذالک جزاء الظالمین او الله فرمای دکا خلود فی النار خلود فی النار همیشواله په اور کې د شیطان او د شیطان د متبع دا منافق او دغه يهودي دا جزاء الظالمین دا جزاء د ظالمانو ده چې کم ظالمان دي په کفر سره کفر او نفاق کړي باسهم جنگ د دی بینهم خپل مسکی شدید مضبوط ته تحسبهم تبګمان کې دوی باندې جميعا مجتمع متفق وقلوبهم زړونه د دې شتا متفرق او ګډوډ مختلف دي ذالک دا په دې وجہ بیانهم قوم چې یقینا دې داسې قوم دی انی اخاف الله زیری گم الله تعالی نا رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی نو ته یو نو چې رب زما دی شیطان دا نو عزت الله نه ریګم خدای نو چې زما رب دی د خلق رب دی خبر ده تعالی فکانا عاقبتهما پشو عاقبت د دې دواړو انهم انجام د دې دواړو انهما چې دا دواړه شیطان او چې څوک گمراه کو فناری ور کې خالدین فیها همیشه به دې کې د غرنګ يهودي او منافق بمي وذالک او دا همیشه والے ور کې جزاء الظالمین جزاء الظالمانو دا د کافرانو منافقانو دا